الرحيم باب قوله والمؤلفة قلوبهم استاد صاحب سرنامک دی دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله چې والمؤلفة قلوبهم هغه خلق چې بلدولی شي زونه د هغوی د دین سره قرآن مجید کې دي صدقې چاله دي انما الصدقات للفقراء صدقې دا د فقراو لپاره دي والمساکین والعاملین علیها د فقیرانو د پاره د مسکینانو د پاره یا کم خلک چې دا صدقې را غونډي او د تنخوا په تور باندې د دینه ورکوي والمؤلفه قلوبهم او هغه خلک چې بلدول شي زونه د هغوی د دین سره رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله نه کله د خمس نه یا د عامو صدقو نه یو سړی له شی ورکو د دې دپاره چې د د زړه د دین سره ولګي دا به دوه قسم خلک وو یو به هغه سړی و چې مسلمان به خو دی به محکم نو په خپل دین کې نو دله به ورکه یو وشي ور به کو ور به کو د دې د پاره چې د زړه د دین سره ولګي کله نه کله به رسول الله بل تور باندې ورکاو د یو علاقې یو سردار به مسلمان شو کلک مسلمان بو پیغمبر علی السلام بدل شی ورک ور به کو ور به کو دا د صد لپاره چې الته غبل تربور دغه شي دا غم د دین سره ولګي او غم دغه وروړي ایمان وروړي نو وی والمؤلفه او صدقې چې دی دا د چا د پاره دی دا غ خلکو د پاره دی چې بلدول شي زونه دا غوي بلدولی شي زړونه څه مطلب دی په خندا په خسته خسته خبرو وینا وقال مجاهد امام مجاهد ويتالفهم رسول الله به د دوی جوړ پیدا کو د دین سره خو په سبانه بالعتیه په ورکولو باندې مال به ورکاو مال د مکه مکرمه سرداران چې نوی مسلمانانو په هونین کې چې دی د خمس نسونه شی ورک سلسلو خانه وته ورکړو یتالفهم د دې جوړ به پیدا کو د دین سره بلاتیت په ورکول باندې حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ابو سعید خدری وی چې بعث الى النبي صلی الله علیه وسلم راولې غلې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بشیء انس شی دا مخکې هم تیر شوي وو حضرت علی رضی الله تعالی عنه رسول الله ته داسې د یو علاقې نه دغه راغلی و سونه نه ده سونه څه لږه غوندې سونه وه او ورته رالله راولېږلې شوه پیغمبر علیه الصلات وسلام ته د یو علاقې نه بشیئن یو شی څه سونه وه هغه رسول الله را واغشته فقسمه هغه تقسیم کړه بین اربعه په منځ د سلورو کې سلور د قوم مشرانو دا ټول عربیانو دوی له ورکو یو پکې عینه ابن حسن یو پکې چې دی حضرت نغو دا اقرا ابن حابس داو یو چې دی هغه علقمه به وته وی داو دم سردارو یو ته به وی زید توئی دی سلورو ته ورکړو او دا ټول د دې مدینې نه دی پلوې داسې دا د نجد د علاقیو نو دا شی پیغمبر علی السلام را واغشت او تقسیم ک بین اربعتن پمنز د سلورو کسانو کې او دا سلور وړه د خپل قوم سردارانو وقال او دا ابو سعید وی او وقال رسول الله وی اتالفهم زدوی بلدوم د دین سره د دوی جوړ د دین سره پیدا کوم فقال رجلنا نو اوی یو سړی دا منافقو اوی یو سړی لاندې لیکي ذل خویسره دا تیر شوی او مخکې فقال رجل یو سړی وی او زته شی ملاو نشو سوی ما عدلتا حضرت تا عدلونکو ما عدلتا تا عدلونکو دی لدی ورکو منگ لدی رانکو الکه دا موقف ځای وي یو خو واجب خو نه دی خو نفلي دغه دی چې کله موقع یې چاله د ورکولو موقع یې د چاله ني فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې یخرج من زئ زئ هذا زئ زئ د بنی آدم نسل ته وی نسل اصل یا نسل ده یخرجو روبزی من زئز احازه د اولاد او د نسل د دې سړینا قوم یو قوم د د نسل نه یو قوم پیدا شي یو پارټي او یمرقون من الدین هغه به وځي د دین نه ځان ته کلمه به هم وایي هر څه به وایي خو د دین نه به وځي وایي دلته مراد د دې نه خوارج دي ښه همدا خوارج شو دا د د اولاده و همدا غې نه پیدا شو د د په نسو کې یو کس بیا پیدا شو او هغه د دې خوارجو مشرو یمرقون هغوی به وځي من الدین د دین نه باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين په غزوه تبوک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شي تیاری کو نو اعلان یې د چاندې وکړ ځینې صحابو بې اندازې شی حاضر کړ عبدالرحمن ابن عوف په هغه زمانه کې څه تقریبا اته زره اشرفۍ راوړې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بې اندازې چنده واچوله نو دا منافقان څه وایي مورا انداسې ریاکاري کوي هسې ځان ښیي یو بل دی اوس به درته راشي صحابي دی غریب صحابي دی غریب د شپې مزدوري وکړه چاله پټي اوبه کړه چې اوبه کړه نو دوه سوه دغه و دوه سوه کجورې دا یې وګټلې نو نیمې کور ته یوړې او نیمې راوړې چنده کې واچولې یو روایت کې سوا راځي یو روایت کې نیم سوا راځي دا سوا یا نیم سوا یعنی درې سیره یا یو نیم سیر کجورې دی را واغشتي چنده کې واچولې منافقان سوی په دې سو سیر کجوري سی او یو نیم سیر کجوري سی ورپورې خاندل خو صرف دا د دې د پاره چې زما نامم په چندو ولا کې ولیکلی شي دا رغې کول چې چا به ډیر صدقه کوله هغوی پورې هم خنداګانې چې چا به لږه کوله هغوی پورې هم لږې هغوی پورې هم خنداګانې نو وایي الذین دا منافقان هغه خلق دي یلمزون لامازا یلمزو ای چا باندې مخامخ عیب لګول ویل لکل همزه لومزه دا لومزه د دې نه جوړ دی عیب لګون کی الذین دا منافقان هغه خلق دی یلمزونا چاغوی عیب لګی اغوی اعتراضونه کوي المتطوعین پاغه خلکو باندې چې هغه زیات خیرات کوونکي وي من المؤمنین د مؤمنانو نه الکه په مؤمنانو کې چې کوم خلک په خیرات کې کلاواله کوي پراخواله کوي په هغوی عیب لګوي دا ریاکار دي چې هغه خواران نه مومي الا جهدهم مګر خپل مشقت خواران هغه مشقت وکړي مزدوري وکړي او څه معمولي شی ورته په مزدورۍ کې میلاو شي او هغه دغه کوي چانده کوي هغې پورې هم خاندي نو د جهد معنا کوي جهد یا جهد د ټولو معنا د طاقتهم هغه خپل طاقت او خپل وس خیر امام بخاری خو د جهد یا د جهد د دواړو معنی وکړه طاقت خو ځینې خلک لږ فرق کوي وی جهد دغه ته وی جهد جهد دغه ته وی د طاقت ته خو چې جهد شي نو جهد مشقت ته وی مشقت چې یو کار کې سړی ستړي شي دا د خزرج قبیله دی انصاری دی د خزرج قبیله دی او په صحابه او کې هغه صحابي دی چې په غزوه بدر کې شامل نه دی خو د خلک دغه وی بدری لانه وسره لیکي بدریون قال دی وی لما امرنا هر کله چې مون ته امر شو به صدقات په صدقه غالبا دا د تبوک واقعیا د شلکه شانده واچوي صدقه وکي کله چې امر وشو مونږ ته بصدقه په صدقه نو په دې وخت کې ریاض دی بی اندازې فقیرو ښه ابو مسعود انصاری بی اندازې فقیرو نو کنا نتحاملو مونږ به پیټې وړلو کنا نتحاملو مونږ به پیټې وړلو په شا باندې بمبارونه وړل او مزدوری به هم کوله د خلکو له تاسو تاسو یې پړو والا داسې به هم دا پیټي وړل هغه هم خلکو له په مزدورۍ پیټي وړل پیسې میسې به مو ګټلې ا پیسې به هم راواغشتې چانده کې به هم واچولې چې ګورو فجاء ابو عقیل نو راوړ ابو عقیل فجاء ابو عقیل نو راوړ ابو عقیل دا یو صحابي دی فقیر صحابي څه شی راوړو بنصف ساین نیمه پیمانه نیمه پیمانه غنم یا نیمه پیمانه قجوره دی راوړلې چانده کې واچولې دی ته سوی مړه په دې الله سګه اوس نیمه پیمانه کجوره دات شي او پورې خاندل وجاء انسان او راتلل وکړو یو انسان یو بل انسان به اکثر منه زیات د دینه غالبا د عبدالرحمن ابن عوف دی عبدالرحمن ابن عوف ساته زره اشرفه راوړي چانده کې واچولې فقال المنافقون نو منافقان وی د ابو عقیل په باره کې د دې غریب په باره کې سوی ان الله لغنی یقینا الله بے پروا دی عن صدقه هذا د صدقې د دین اوس په دا نیمه پیمانه کجوري نو دا اوس شی وی چې راوړی الکه الله دې ته نه ګوري چې تا څومره صدقه وکړه الله دې ته ګوري ستا د زړه اخلاص ته ګوري چې ستا زړه کې جذبه څومره ده اخلاص څومره دی کله نه کله تاسو ویلو یو لک روپۍ به خیرات وکړي بل سړی به سل روپۍ خیرات وکړي هغه د سل روپو خیرات کله نه کله اجر او ثواب د یو لک نه زیات وی ولی الله پاک تا سره دو سو روپی دی او سل د صدقه کړي نو الله دې ته نه ګوري چې تا سل صدقه کړي الله دې ته ګوري پیسده ته ګوري چې تا د مال سمه یې صدقه کړه نیمه تا نیمه صدقه کړه او هغه بل ته مثلا سلویخ لک روپی وسره دی او هغه یو لک روپی دغه کړي نو هغې ته دا وایي چې د سلویختمه دغه کړه نو د دې اجر زیاتی نو ان الله یقینا الله د دې غریب باره کې وی لغنیون هغه بے پروا دی عن صدقه هاذا د صدقې د دینه اوس په دې څه شی دی او پاتې شو عبدالرحمن صاحب چې هغه ډیر شی کړو نو اسوي وما فعل هذا الاخر او نه دی کړی دا کار دی بل وما فعل او نه دی کړی هذا دا کار الاخرو هغه بل نو مالدار چې هغه ډیر شی وکړو الا ریا ان مگر د څه د پاره ریا د پاره نو خدای هم دسې دسې کا هغه غریب هم دنه نه خلاصيږي او هغه مالدار هم دنه خلاصيږي فنزلت نو نازل شو د آیات چې الذين دا هغه خلق دي يلمزون المتطوعين چې هغوی عیب لګوي په هغه ډېر صدقو کوونکو من المؤمنین د مؤمنانو نه چې زیاتې کوي پس سګې فی صدقات په صدقو کې والذین او پاغه خلقم عیب لګی لا یجدون شاغی نمومی الا جهدهم مگر خپل طاقت غریب مزدوری کې او دا شعر وړي لکه ابو عقیل او بیا صدقه صدقه ده خو چې کله به د رسول الله وینا وشوه نو موږ به بیا ځان قربانو فیحتالو نو چل بکاو تدبیر بکاو احدنا یو زمن ار یو کس بلګیده چل به جوړو تدبیر به کو چې په کومه طریقه بلګي پیسې وګټم چې زه دا راواله مو صدقه کوم دا بیا راوړه دونه غریبی وه هغه خپل یو مد بیا زرک لیکن نن و ان لاحدهم او یقینا د پاره د هر یو د دوی الیوم نن ورځ مئات الفن هغه سدی یو لک روپی دی کانه یعرس لکه دی چې دی تعریس کوي او اشاره کوي بنفسه خپل ځان ته ابو مسعود انصاری په دغه زمانه کې چې رسول الله به امر کو د صدقې نو د سره سم نو فقیرو لیکن دی وی او ماغه خلق چې سینه لرل نن د هر یو سره د یو لک نه زیاتې دي د یو لک نه روپې د یو لک نه زیاتې دي د مقصد څوک دی په دی باندې ځان ابو مسعود انصاری په دا زمانه کې اخر وخت کې بیا دې دومره و چې لکونه روپۍ وسره وي پوه شو په دې د دې څه مطلب دی دې دا خبره کوي د رسول الله زمانه کې منګه صدقې به کولې مزدوري به موکړه هغه مزدوري به موږ راواغشته صدقه به موکړه نن چې دی په مونږ کې یو کس هغه یو لک روپو مالک دی د دې څه مطلب دی علما د دې مختلف مطلبونه بیانوي ځینې مطلب دا بیانوي چې هغه وخت کې به مونږ مزدوري کوله او هغه خپل مزدوري بم راواله صدقه بم کړه نن خلک یو یو لک روپو مالکان دي صدقې نه کوي چې مالدار شو صدقه نه کوي یا د دې دا مطلب دی یا د دې دا مطلب دی دا ښکلې خبره ده د هغه صدقې چې د رسول الله زمانه کې مونږ وکړې د هغې دومره خیر او د دې دونه برکت و چې آخرت خوسه کوي چې الله په دنیا کې مونږ ته اجر راکړي نن هغه خلکو چې په فقر کې به صدقې کولې نن هر یو سړی چې دی د یو لک روپونه بره دغه دی مالک دی دا دغه کوي او دا خکل دغه ده چې د دې مطلب دا دی د صدقو دا خیر دی د برکت دی باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله چې استغفر لهم کته بخنه او غواړي دی خلکو له او لا تستغفرهم لهم یا بخنه او نه غواړي دوی له پیغمبره که دې خلکو له بخنه وغواړې چې خدای وی بخې او که وله بخنه او نه غواړې ستا بخنه او نه بخنه دواړه یو شی دی مطلب دا دی چې ته وله بخنه غواړې دوی ته څه فایده نه رسي نو دا څوک دي استغفر لهم که ته بخښنه وغواړې دوی له او لا تستغفر لهم یا ته بخښنه ونه غواړې دوی له ستا دا بخښنه غوښتل او نه بخښنه غوښتل د دې خلکو په باره کې یو شانتې دي څنګه ان تستغفر لهم مړه یو ځل سکه چې اویا ځل خو ولا بخنه وغواړي کنه چې الله دوی ته بخنه ونکي ان تستغفر لهم 70 مره کچره ته بخنه وغواړي د دوی د پاره او یا پیری الله به دوی ته بخنه ونکي الکه دا کم قوم دی چې دونه بد نصیب دي چې د پیغمبر استغفار هم دوی ته فایده نه رسي که پیغمبر ولا ویا پیری بخنه غواړي الله نه کوي وی د دینه مراد هم دا منافقان دي کنه دا منافقان کافران چې په خپل منافقت او په خپل کفر باندې مړ شوي وي اوس کافر لته بخنه وغواړنو سل زله خوله بخنه وغواړه شپېته زله خوله بخنه وغواړه چې دې کافر مړي الله دغه نه کوي خه وای حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر وای عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو سردار دا مړ شو رسول الله چې کله د تبوک نه واپس راغی دا بیمار شو بیماری سره بس بیا مړ شو چې مړ شو نو د ده زوی نه دی د هغه نوم هم عبدالله و ډېر مخلص صحابي و ډېر هغه راغی رسول الله ته وی حضرت دا ستا مبارک کمیس راکه چې دا زه پلار ته واچوم وی واله هغه واغشتو د کپن لاندې واچوته بیا چې د جنازې وخت شوی حضرت په ده باندې د جنازې مونځ وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې شو د جنازې مونځ وکړه او لکه د جنازې مونځ سی خو دعای کنه مړی لدغی کنه مغفرتي نو الله دلته دا نازل کړ چې د منافقانو له چې یو ځل جنازه نه چې او یا ځله جنازې پې ته وکړي اګر چې ستا جنازې مبارکې دي خو الله دوی ته فایده نه رسوي کافر ته چې مړ شي یا منافقت منافق چې په خپل منافقت مړ شي نو قال دی وی عبد الله بن عمر لما توفي کله چې وفات شو عبد الله ابن ابي عبدالله ابن ابی هغه د منافقانو سردار نو نو جاء ابنه راغې دا غزوی الکه دلته د پلار او د زی یو نامه ده د پلار نامه هم د عبدالله غټ منافق د زی نامه هم د عبدالله خیسته مخلص مسلمان نو راغی زوی د ده هلکه زوی څوک و عبدالله ابن عبدالله چې هغه عبدالله او زوی د عبدالله الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فسأله نو د سوال وکړو د رسول الله نه ان یعطیه چې رسول الله ورکی دله قمیصه قمیص دده وته وی حضرت دا خپل قمیص تیراکه سلا یکفن فیه چې دې کفن ورکی په دې کمیس کې اباه خپل پلار له فاعطاه رسول الله دا ورک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپوی دو چې زما کمیس نورو ته به فایده رسي خو عبد الله ابن ابي ته نه رسي ځکه چې کافر ته د رسول د پیغمبر کمیس ورواچي فایده نه رسي هغه کافر دی خو پیغمبر علی السلام وی چې دا ورکنو د دې وجه نه مخکې تاسو ویلیو د دې عبد الله ابن ابی ابن سلول پر رسول الله باندې یو احسانو هغه احسان دا چې په بدر کې چې عباس صاحب کله گرفتار شونه د لوړې باډې والو د د کمیش لیدلو چې یو به کمیس راوست او سره نه برابرید چې بل به راوست نه برابرید نو د عبد الله ابن ابی ابن سلول کمیس هغه د سره برابرید نو بیا د عبد الله دی عباس ابن له کمیس ور کړو دا د یو احسان پر رسول الله نو پیغمبر اسلام دا اوس دا کمیس ورکړي چې د کافر په ما احسان پاتې نشي ثم سأله بیا دی عبد الله دا زوی نه دی د سوال وکړ د رسول الله نه چې ان یصلی علیه چې دې منځو کې پر رسول الله په دې دغه من استغفر الله چې رسول الله منځو کې په دې پلارې په دې عبد الله ابن ابی باندې منځو کې فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پاسید رسول الله رحمت للعالمین دی لیصلی چې دی منځو کی پیغمبر اسلام ورپاسید په دې اراده باندې چې زه په منځو کوم یو رحمت تقاضا د رحمت د تقاضې د وجې نه پیغمبر اسلام مخکې شو خو پیغمبر اسلام ته ښه پته لګېده چې غټ سرکوزی دی عبدالله ابن ابی که زه پې مونځ هم کم که نه فایده ورته نه رسوي خو پیغمبر علیه صلات وسلام مطلب مطلب یو دا و چې د ده زوی ډېر مخلص و د ده لپاره بل دا دی چې د ده پارټي نه وه څه ډېره لویه پارټي وه د دې عبدالله ابن ابی ابن سلول منافقانو دا دغه وه چا به ایمان راوړي یو روایت کې راځي ریاض زر کسانو د ملګري هغه واقع چې پیغمبر علی السلام په د باندې مونږ وکړه هغه خلک حیران شو چې وای دا څنګه دغه دی دومره سخت د پیغمبر دشمن او دا غړې وړې به وي او بیا هم راغی رسول الله په دوانې منځو کنو دی متاثر شو او ایمان وروړ دلته بیا سوال دی دا عبد الله چې د دې عبد الله ابن ابي زوی دی دی ولی رسول الله ته وی چې راشه زما په پلار باندې مونږ وکړه ولې ده ته د خپل پلار منافقت نو معلوم دا د وی مطلب داو چې خدای یې روکه که هر څه و خو چې دی دا خو لوی خانداني خلک وو که دی مړ شي مړ شو او رسول الله پې مونځ ونه کړ نو خلک به بیا زمونږ کورنۍ ته پیغور راکوي چې مړه کینې ستاسو هغه مشر هم غټ منافق او دونه منافق چې رسول الله پې دغه ونه کړ مونز د د تمه دا و چې د دې خلکو د دې خبرو نه دغه شو ختم شو خنداګانو نه نو د ځکه سوال دغه ته وکړ رسول الله ته د دا مطلب د پیغمبر اسلام دا مطلب چې د خلک ایمان وروړي عمر صاحب خو ما غکلک ولاړ دی کنه فقام عمر نو پاسد عمر فاخذ بثوبه بثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم او راوی نیول جامه د رسول الله یا به د لمنې مبارک نه رانی ولی یا د صادر نه وی حضرت دا منافق نه دی ته چې په مونږ کې فقال اوی عمر یا رسول الله اے دا الله رسوله تصلي عليه تمسکه په د باندې وقد نهاک او حال لا دی چې الله تمنې کړي وقد نهاک ربک او الله د منافقانو د کافرو د منځنه تمنې کړي ان تصلي عليه چې تمونځو کې په د فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی زه الله منې کړې نیمه الله ما ته وی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ستا خوخه که بخنه ولا غواړي که بخنه ولا نه غواړي او د دې خلکو په باره کې ستا استغفار چې دی نو دوی ته فایده هغه نه رسوي نو الله مرسته موږ خو الله منې کړی نه په انما خیرنی الله الله ما ته اختیار را کړی دی که بخنه ولا غواړي او که نه غواړي او فقال الله سوی استغفر لهم کته بخنه او غواړي هغوی او لا تستغفر لهم یا ولا بخنه او نه غواړي یعنی مونږ پیو کې یا پیو نه کې ان تستغفر لهم که ته دوی له بخښنه وغواړې سبعین مرتن اویا پیرې پیغمبر علیه السلام وی اویا الله ویلی دي که ما ته دا پته لګېدی چې د اویاو نه زیات که زه ویم فایده ورته رسوي نو ما به زیات هم ویلی وي وسأزیده او زر دی چې زه به زیاتې وکړم په د دې استغفار علی سبعین په اویاو باندې نو قال عمر صاحب وتوي حضرت د غټ د دین غټ دشمن دی نو قال انه منافق عمر سه وتوی چې حضرت دا خو منافق دی خیر د پیغمبر اسلام دا بل مطلب یو دغه د زوی د خوشالولو مطلب یعنی پیغمبر علی السلام الله منی کړي نو صرف دونه وته ویلو کومس په اوم کې او کپه اون نه کې یو شی دی نو منی کړي خو نو خود پیغمبر علی السلام په مانځ کې فایده دا و چې یو به ما به زی خوشاله شي او بل بل دا غړل ایمان وروړي خا نو فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 قال فصلى عليه الرسول وسلم قال دراوی وی فانزل الله الله پاک راولېګ دا غي نه پس بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله ووی چې نه په منافق او په کافر باندې چې مړ شي مونږ بنه کې ولا تصلي على احد او ته مونږ مکو د جنازي على احد په هیڅ یو کس منهم د دې منافقانو نه ما ته چې هغه مړ شي ابدا همیشه دا ابدا وی راواله د ولا تصلي سره ولګوي ښه مونځ پې مه کوه همېشه نه نن کوه نه سبا کوه نه بل سبا کوه ولا تقم على قبره او دام دی د مسلمان قبر لچ ورشه دعا ولا غواړي خو د منافق او د کافر قبر لږ ورشي نو ګوري الته به ته دوام نه کوي ولا تقم تمود ریګه د دعا د پاره علا قبره په قبر داغو نو دعی له رسول الله اسلام راو بلل شو د جنازې د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ليصلي عليه چې موږ د جنازې وکي پدو فلما قام رسول الله اسلام کله چې اودرید پیغمبر علی السلام په منافقانو باندې خو د جنازې مونځ نشته که نه دا ته څنګه کې فقلت یا رسول الله ما اووی ای د الله رسوله اتصلی علی ابن ابی ایا ته مونځ کې په عبدالله ابن ابی وقد قال یوم کذا او د ویلی دی په هغه ورځ دسې کې کذا دسې وکذا او دسې قال دی وی اعد ما شمارل د داغه بد خبره علیه پاغه اعد علیه ما شمار په د باندې قوله هغه خبره داغه حضرت یو ځلی سووی لئن رجعنا ليخرجن منها الازل یو ځل وی په سفر کې کوم مدینه ته لاړو دا موږ عزتمن خلک به ولګو او دا بی عزت خلک نعوذ بالله رسول الله او مسلمانان خی دا به د مدینې نه وباسو کله به وی مدینه خلکو ته لا تنفقو علی من عند رسول الله اسلام الکه په دې صحابه و باندې خرچي مکوي د خپل وطن نه بار کې دا دې سیب دای وی دای وی فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو پیغمبر علیه السلام دا مسکی د دې د پاره شو چې عمر بده خبره نه کې خدا زه چې سکم منم نیمه او پدې کې فیدی دي وقال او وی وی چې اخرنی عني رس شه زمانه یا عمر او ای عمره فلما اکثرت علیه کله چې ما ډیره خبره وکړه دته نو قال هغه ما ځان پویو انی خیرتو ما ته اختیار راکړی شوی دی کوله بخنه غواړی کنه غواړی الله په ما ته د سندی ویلی چې بخنه ولا مغواړه نو فخترتو نو ما دا دغله دا بخنه او دا موز غوره کو او لو اعلم انی ان زدت علی السبعین کچره ما ته دا معلومه وي که زه زیاتې وکم په او یو او فغفر له د ته به بخنه وشي په دې زیاتی لزدت علیهما په نورم زیاتې کړې وي خو معلومیږي دا خبره چې څومره ووایم نو ده ته فایده نه رسوي خو منه خو هم نیم قال عمر سی وی فصل علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم منځو که په هغه باندې رسول الله ثم انصرف بیا را واپس شو فلم یمکس الا قلیلا نو هغه درنګ نو تیر کړي وخت نو تیر کړي مګر لږ داسې لږ وخت شو چې دلته دغه راغی پیغمبر علی السلام باندې حتی نزلت نزلت الایتان چې نازل شو دا دوا آیاتونه من براءت د سوره برات نه چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره الی قوله تر دې قوله پورې چې وهم فاسقون خیر ما خو دې وخت کې دا کار وکړو عمر صاحب وی رسول الله نه میزان پو یو چې حضرت دا منافق دی او د جنازې منځولې کې رستو به د تعجب کو چې یا لکه داسې کارو چې ما په دغه وخت کې په پیغمبر علی السلام باندې دونه زړ ورتوب وکړو چې ما په اعتراض هم وکړ چې حضرت دا ولې کوي فعجبتو نو زه تعجب کوم بعد او پس د دینه د سشي نه من جرأتي دا غزړ ورتوب زما علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر اسلام مون خو پیغمبر علی السلام باندې دونه زړه ورنو مون خو به شرمیدو سر بم خکته نیولې وی نیولې خان والله ورسوله اعلم باب قوله دا باب د تفسیر د دې قول د الله چې ولا تصلي على احد منهم پیغمبر ته مز د جنازې مکوا على احد په هیڅ یو کس منهم د دې منافقانو نه په دې منافقانو کې چې کم سړی مړ شي یا کافر د جنازې مونځ پې مه کوه ابدا همیشه ولا تقم علی قبره او مه د دعا دپاره ودرېږه د ده په قبر باندې د دې تفسیر حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا حدثنا انس بن عياس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يقينا لما توفی عبد الله ابن ابی کله چې وفات شو عبد الله ابن ابی جاء ابنه نراغ زید د عبد الله ابن عبد الله چې دا غنوم عبد الله او زید عبد الله اول عبد الله مخلص دا دویم عبد الله منافق الى رسول الله صلی الله علیه وسلم چا تراغ رسول الله تا کمیس یې د غوښته فاعطاه قمیصه رسول الله ورکه دی عبد الله ته کمیس د پیغمبر و امره او امر وته وکړو ان یکفن اصل کې د ویلیو چې زه ولا کفن ورکوم نو پیغمبر اسلام وی خواله کفن ورکا ان یکفنه چې د لکفن ورکی فيه پدې کې ثم چې بیا د منځه وخت شو ثم قام بیا پیغمبر اسلام ادرید یصلی علیه چې مونږه کو د جنازې پاغه فاخذ عمر ابن الخطاب نو اونی و عمر سے بسو به جامه داغه فقال وی وی چې حضرت تصلی علیه تمونز د جنازې کې پد وهو منافق او حال لا دې چې منافق دی وقد نهاک الله الله خو ته منې کړي خدا اشاره وا چې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم کته بخنه او غواړي دوی لا یا بخنه او نه غواړي نو قال رسول الله اسلام وای منې کړي نیمه را لا الله اختیار را کړی دی انما خيرني الله الله مات اختیار را کړی دی دسی وی او قال یا دسی وی چې اخبرني الله مات خبر را کړی دی الله د دې خبرې او فقال الله ویلی دی استغفر لهم کتبخنه او غواړي دوی لا او لا تستغفر لهم یا تبخنه او نه غواړي دوی لا ان تستغفر لهم سبعین مرتا کتب خنه دوی لا ویا پیری غواړي فلن یغفر الله لهم فقال رسول الله وی چې دا او یو پورې خو فایده نه رسي خو ازید علی سبعین زر دې چې زب زیاته وکما پاو یو باندې کمات کفیده وترسي قال راوی وی فصلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم منځو کپاغه د جنازې رسول الله وصلینا معه منګه مسره منځو کو ثم انزل عليه بیا نازل شو پد چې ولا تصلي على احد منهم او ته مونځ مه کوه په هیڅ یو کس د دوی ما ته چې هغه مړ شي ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله یقینا دوی کفر کړی دی په الله او د الله پر رسول وماتو او دوی مړ شوي دي وهم فاسقون په داسې حال کې چې دوی سو فاسقانو بس دی